بسم الله الرحمن الرحيم باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات دا په صحیح بخاری کې کتاب البیوع کې دویم باب دی په اولنی باب کې بعضی آیتونه د قران ذکر کړل چې اغستل خرڅول دا جایز دی او په دې باندې اجماع ده د مسلمانانو دا الله فرمانم دی واحل الله البيع ها البته بعضی اغستل خرڅول هغه اسلام شریعت منع کړی دی دا غې نه بزان ساتي ړومبني باب کې دا ذکر کړل چې اغستل خرڅول هغه جایز دي اوس په دې دویم باب کې امام بخاری دا روایت راوړي چې حلالم واضح دي یعنی په شریعت کې داغه حکم دی حرامم واضح دي شریعت د هغې نه منع کړې ده وبینهما مشتبهات بعضی کارونه د دې دوانو ترمنځ هغه مشتبه دي هغه انسان په اشتباه او په شک کې اچي در اصل د ډیرو خلکو د پاره هغه څنګه چې مخکې حدیث کې تیر شوی وو چې لا يعلمهن كثير من الناس اکثریت خلق دا پاغي باندې نه پويږي یعنی ډیرو خلکو د پاره هغه مشکوک وي هغه د شک سيزونه وي دا نه چې د ټولو د پاره نو دا اشتباه دا په اعتبار د اکثریت خلکو چې اکثریت خلک هغه په شک کې اچي وبینهما مشتبهات نو د تقوا او د ورع تقاضا دا ده چې انسان دغه مشتبه او دغه شکی سيزونو نمزان ساتي او دا حدیث دام د دین د بنیادی اصولو نه یو اهم اصل دی ورپسې باب کې بیا امام بخاری د دې مشبهاتو په حدیث کې دا لفظ په مختلفو الفاظو راځي کله لفظ راځي متشابهات څنګه چې په سوره ال عمران کې محکمات او متشابهات کله هغه لفظ هم د دې لپاره راځي کله متشابهتون دا لفظ هم راشي واحد په صورت باندې راشي کله شبهات راځي نو دا په دې حدیث کې مختلف الفاظ راځي معنا د ټولو اغه یو ده نو حلال واضح دي حرام واضح دي او د دې په مینس کې بعضی مشتبه سيزونه دي نو ورپسې باب کې امام بخاری بیا د مشتبهاتو داغه تفسیر او وضاحت کوي چې مشتبهات هغه سدي نو هلته به منګه فرق بیا د فتوی هم ذکر کو او د تقوا به هم ذکر کو چې فتوا او په تقوا کې فرق دی خا او ورپسې باب کې بیا وسوسه هغه به ذکر کی چې لکه بعضی خلک یو سړی به دومره غلو نه کوي چې د وسوسې په بنیاد باندې هغه د حلالو نه هم ځان ساتي نه بلکې په دې کې به فرق کې دراصل د مشتبهات او د وسوسو د دې منځ کې فرق دا دی مشتبه دې ته وایي چې داغي په په حرمت بانی داغي په منع بانی یعنی سنه س یو دلیل به موجود وي سنه س ماخذ به وي یعنی دا سه نشي ویلې چې ته بالکل دا وی چې د دې په منع باندې څه دلیل اغه نشتا بلکې سنه څه دلیل با داغه په منع اغه موجود وي هر چې وساوس دي وسوسې دي نو داغه په معنا باندې هیڅ دلیل هغه موجود نه صرف وهم وي لکه دا مثالونه بدري امام بخاری دلته ذکر کړیم دي نو وهم لبه اعتبار نه مثلا اوس یو زنانه دا اغي یو ماشوم لا پي ورکړي دي ته ورکړي دي اوس یو سړی په هغه کور کې نکاح کوي یره دا شوب هم دا چې د ماشوم دا غزنانه پیس کلی نو اوس غزنانه ته یاد نه یا مثلا اسی چا پکې یو خبره وکړه چې د فلانی خو د فلانی پیس کلی دی او په هغه رشتہ باندې د رضاعت غرشته قائمیږي او دا رشتہ په دې کې یو وهم راغی نو اوس په هغه ځای کې چې وهم راغی په کار دا د چې یو سړی دا غ اشتباه نه دا غ شک د وجه نه انسان ځان وساتي اوس دا پدې کې سنس پدې کې هغه سنس یو یو یو دلیل موجود دی د منع ځکه وجه دا ده چې خبره پکې وکړې شو ځکه هر څوک خدا نه وای چې فلانه د د فلانی پي اگر ودلی دي او د فلانی پي هغه سکلی دي خو یو شوبه پکې رااله اوس دسی یو سړی نشي کولای چیرې فلانه سړی په دې فلان کې علاقه کې واده نه کوي الکه ولې نه کوي یرا دا امکان شته دی چې د د دې یو زنانه په بچپن کې زکه د په دې بچپن کې وخت تیر کړي په دې علاقه کې او کې دې شي د په دې علاقه کې د یو زنانه هغه پیس کلی وي اوس دا وهم دی دی وهم له به اعتبار نه نو دغه رنګي د د مشتبه او د د وسوسه منس کی به فرق کول کیږي خ الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات او پدی باندې چې وسړې پدی فرق باندې پوي شي نو عام طور باندې په معاملاتو کې ډیر کافی سيزونه داسې دي چې انسان بیا حل کول شي خو لیکن د مشتبهاتو نه ځان ساتل دا د ورع او د تقوا هغه د ټولو نه یو کامله درجه ده په سوره مائده کې یو آیت راځي په غزه کې په آیت کې په دې آیت باندې امام نصفی اغا وی په دې آیت کې درې ځله لفظ د تقوا دا راغلی دی او هغه وی د تقوا هغه درې درجات دي درې درجات دي نو هغه وی لومبنه تقوا هغه ذکر کوي اذا متقوا اذا متقوا الشرك د لومبنه تقوا نه مراد یعنی په عقیده کی د شرک نه ځان ساتل دویم ثم اتقوا ثم اتقوا التحریم بیا د دویمه تقوا نه مراد چې د د حرامو نه ځان وساتي مثلا شراب دی جواری ده دا حرام کارونه دي دا اوسغه واضح حرام دي د دې نه ځان وساتي د امام شعبی تابعی دی هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړي چې حضرت عمر به ویلي چې ترکنا تسعه اعشار الحلال مخافه الربا منګه په لسو کې نه نه برخې د حلالو هغه د دې د وجه نه پرې خو دې چې پای کې مونږ ته د ربا او د سود بوی هغه ښکارېده یعنی شبهه پکې راتله چې په دې کې به ربا وي لیکن نن خلک د دغه سيزونو بالکل پروا نه کوي حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابي فروه عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال دا ټول روایت پدې کې د شعبي تابعینا او هغه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما دا غن روایت کې قال النبي صلی الله علیه وسلم الحلال بین حلالم واضح دي والحرام بين او حرام واضح دي وبينهما امور مشتبهه او د دې ترمنځ بایسیزونه دي چې هغه مشتبه دي هغه بنده په شک کې اچي فمن ترک ما شبه عليه من الاثم دا روایت مخ کې په کتاب الایمان کې تیر شوی وو فمن ترک ما شبه علیه من الاثم نو پس چا چې پری خود چا چې پری خودل هغه کارونه شبه علیه چې هغه په د باندې اشتبار اولی من الاثم د ګنا نه چیرې دا با حرام به او حلال به که حرام به او په شک کې انسان واچي نو کوم انسان چې د مشتبه سيزونو نزان ساتي نو کان لما کان لمستبان اترکا نو وی دی د هغه ګناهونو نه استبان چې هغه واضح دي چې هغه واضح حرام دي اترکا هغه به خبري خودون کوي کم انسان چې د مشتبه نزان ساتي نو دی به د غخکاره ګناهونو نه ځان خساتون کوي ځکه دا به نه دلیل د دې خبري وي ومن اجترأ علی ما یشک فیه من الاثم او کم سړی چې زړورتیا کوي جرأت کوي زړورتیا کوي پاغه سبانی چې شک وی پای کې د ګنا نه چیرې دا به حرام وی کدا به حلال وی نو چې کم سړی پاغه شکی سيزونه کې زړورتیا کوي نو او شکا قریب ده ان یواقع مستبانا چې د بواقی شي پاغه ګناهونو کې چې هغه ښکار دي کم سړی چې په دې کې بې باکی کوي لاپروايي کوي نو دې به د حرام هم پروا نه ساتي زکه وجه دا دا والمعاصي حم الله د دې ګناهونو مثال داسې دی حم الله حما اصل کې دا هغه زیته وي پښتو کې دیتا ورشو وي ورشو د دې مثال د حم الله د الله د ورشو دی د ورشو یعنی هغه چراګاه چې پای کی ساروی هغه سریږي او هغه د غي د د سریدو زیوی مخکې دا روایت په حدیث نمبر 52 کې په کتاب الایمان کې باب عنوان باب فضل من استبرأ لدينه فضیلت دا هغه چا چې هغه د خپل دین حفاظت کوي نو په هغه ځای کې امام بخاری دا روایت ذکر کړیو وبینهما مشبهات الته مشبهات راوړیو لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه چاچی د شرکي څیزونو نه ځان وساته نو د خپل دین او د خپل عزت د دواړو حفاظت وکړه ومن وقع فی الشبهات او کم سړی چې هغه په شکی سيزونو کې واقع شو کراعن نو دی پشان د هغه شپونکی دی يرعى حول الحما چې د خپل ساروي سره حول الحما داغه ورشو خوا کې داغه ممنوعه علاقه خوا کې حما داغه ممنوعه علاقه خوا کې مثلا یو بادشاه دی په غزه کې دا ویلیو امام بخاری دا روایت ذکر کړو کراعن یرعا حول الحما یوشک ان یواقعه قریب دا چې دی پاغه ممنوعه علاقه کې دی واقع شي او به ویلو چې الا وان لكل ملک حمن خبردار د هر بادشاه د پاره یو ممنوعه علاقه وي یعنی داغه غ چراګاه وي چې پای کې صرف داغه غ ساروي هغه پکې سریږي د هر بادشاه د هغه یو چراګاه وي، د هغه یو خپله ورشو وي، الا ان حمى الله فی ارضه محارمه بېشکه د الله هغه چراګاه د هغه په ځمکه کې دا څه شی دي دا هغه محارم دي یعنی دا الله چې کوم سيزونه هغه حرام کړی دي نو دا هغه د الله چراګاه ده اوس کم سړی چې د دغه چراګاه خوا کې خوا کې خوا کې د خپل ساروي سره یعنی دا خوا کې خوا کې د دې حرامو سره د دې چراګاه سره چې دی راضي او خپل ساروي سره نو قریب دا چې دا ساروي د دا دغه چراګاه ته دن نشي نو دیش شبهاتو نه چې کم سړی ځان ساتي دا د سې دی لکه د بادشاه د چراګاه نه چې دی لری خپل څاروی هغه دی سره یی او دی د سره هغه مشکوک علاقه ته د سره راځی نه نو دلته وی ومن اجترا علی ما یشک فیه من الاثم او به پاغي کې اخره کې چې الا وان فی الجسد مضغه خبردار په د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دغه ټوکړه دا سم شي ټول بدن سمي و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الته تفصيلي روایت تیر شوی وو ومن اجترا على ما يشك فيه من الاثم او کم سړی چې هغه زړه ورتیا کوي په هغه سبانی چې شکی وي د ګنا نه نو قریب دا چې دی به واقع شي په هغه ګناهونو کې چې هغه واضح دي والمعاصی حم الله او د دې ګناهونو مثال حم الله دا د الله غ چراګاه ده یعنی کم چې ښکارا ګناهونه دي د دې مثال د الله د چراګاه دی من يرتع حول الحما کم سړی چې هغه خپل ساروي سره یي حول الحما د دغه چراګاه خوښا کی د دې د دیوال سره خوښا دغل ته ساروي سره یي نو خیال به نه او یوشک ان یواقعه قریب دا چې هغه به د چراګاه کې واقع شي یعنی هغه به په دې حرامو کې هم واقع شي اوس امام بخاری د مشتبهاتو د دې وضاحت کوي او د دې تفسیر کوي باب تفسیر المشبهات درې روایت هغه ذکر کړی دي قړمبه د دې عالم قول ذکر کوي وقال حسان ابن ابي سنان حسان ابن ابي سنان اغوي غالبا تابعي دي ما رايت شيئا اهون من الورع چې ما هیڅ یو کار هغه د ورع او د تقوا نه زیات آسان نه دی لیدلی اصل کې روغ خلکو نو هغه ته دا ډیر آسانو لیکن دلته هغه صرف هغه د ورع او د تقوا یو آسانه فارموله ذکر کړی دا چې د ورع او د تقوا نه آسان کار په دی باندې نشتا دع ما یریبک الی ما لا یریبک پریک د هر هغه کار چې هغه په شک کې تا چي او راشه الاما هغه کار ته لا یریبک چې هغه په شک کې تا نه چي یعنی کوم سیز چې داغي تا ته خبره واضحه ده بس هغه کار کوه او چې کوم سیز هغه ته په شک کې چې هغه پریدا نو دا ورع او تقوا لکه په دې په دې اعتبار باندې اسانه ده نور داغي نزان ساتل دا ګران کار دی او درې مثالونه امام بخاری هغه راوړي حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين حدثنا عبد الله ابن ابي مليكه عن عقبه ابن الحارث رضي الله عنه ان امراه سوداء او موږ مخکي پرونی درس کې موږ دا ویلیو چې د مشتبهاتو د دې تعلق صرف د خوراک سکاک د سيزونو سره نه دی بلکې د اړمبنې روایت د په نکاح کې دی دویم چې دین او هغه پر رضاعت کې دی او دریم چې دین او داغه تعلق هغه د کانې پینې سره دی عقبه ابن حارث داغه روایت ته ان امراتن سودا یو تور خزا غراله یعنی داغه چې کومه خزه وا نو هغه خزي توري خزي هغه دا داوا وکړه چې دی دی دوانو لپی ورکړي دی او دی په خپل منځ کې واده کړي دی نو فذكر للنبي صلی الله علیه وسلم دا خبره د الله پیغمبر ته ذکر کړه او یې نکاح سره کړي دی لا رخصتی نه د کړي نو فاعرض عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینا نبی علیہ السلام دا غنه مخ واړو دی عقبه ابن حارث نه وتبسم النبي صلی الله علیه وسلم او دا الله پیغمبر اغه خندل قالوی ویلی چې کیفا چې تبدار نکاح سرنګ کې وقد قیلا او اوس خو بدی کې دا خبري اوویلې شوې یعنی پای کې یو خزراله وغه دا داوا وکړه نو ته بدل ته سرنګي نکاح کې چې حالانکه په دې کې داسې داسې خبرې وکړې شوې یعنی شبهه پکې رااله په کار دا ده چې توس د دینه ځانو ساتي او یا په دې له طلاق ورکی او دا خپل کور ته ولېږي حدثنا يحيى بن قزاع حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت کانت عتبه ابن ابي وقاص د سعد ابن ابي وقاص رور دی دا غنوم عتبه دی کانت عتبه ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص عتبه ابن ابي وقاص د وصیت وک عهد الى حکم کول وصیت کول وصیت مسل کې او تاکیدی حکم وی د وصیت وک خپل رور ته چې هغه سعد ابن ابي وقاص او دا اصل کې د نبی له صلوات والسلام سخر دی چې د زمعه چې کوم وینځه ده دا غینه چې کوم الک هغه شوی دی اصل کې هغه زمانه دی ته د سوکا چې تکله مکی ته لاړې نو فقبضه نو ته هغه پاغي داوو کا زکه وجه دا چې هغه ستا وراره دی او هغه زم... په زمانه د جاهلیت کې دا بدکاریان دا خو عام وي نو هغه زمانه دی فقبزه یعنی هغه ته قبضه کا پاغه داوو کا مټ پدی په مضبوط شي خاندان بدی په مضبوط شي قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای فلما كان عام الفتح هر کله چې د فتح مکه کالو نو اخذه سعد بن ابي وقاص نو سعد ابن ابي وقاص هغه د لاس ونیو وقال وی ویلی ابن اخي زما وراره دی قد عهد الی فيه او زما رور ما ته د په باره کې وصیت کړو نو فقام عبد ابن زمعه د زمعه زوی داغه عبد نومو نو د زمعه زوی هغه ادری ده او وی ویلی چې اخي دا زما رور دی دا زما رور دی یعنی زما د پلار د زمعه نه پیدا دی ځکه چې دا وینځه لکه د زمعه سره وا فقام عبد بن زمعه عبد ابن زمعه هغه ودرې دا وغه ویل چې دا خو زما رور دی وابن ولیدتی ابي او دا زما د پلار د وینځي زوی دی نو زما رور شو ولدا علی فراشه او دا زیږیدلې دی داغه د پلار په بستر باندې یعنی زمنګ په کور کې شوې دی د ما د پلار په بستر باندې شوې دی نو فتسا وقا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دوانو دا جګړه خپل راوړله الی رسول الله د الله پیغمبر ته فقال سعد بن سعد ابن ابي وقاص ویل چې دا الله پیغمبره دا زما وراره دی او زما رور ما ته وصیت کړو د په باره کې او عبد ابن زمعه ویل چې دا الله پیغمبره دا زما رور دی او زما د پلار د وینځ زوی دی یعنی زما رور دی او داغه په بستر باندې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصله د چا په باره کې وکړه د عبد ابن زمعه په باره کې وکړه هو لک یا یا عبد ابن زمعه دا همستا رور دی اے عبد ابن زمعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او د الله پیغمبر دا قانون ذکر ک چې الولد للفراش بچي دا به د د بسترې د پاره یعنی د چا به بستر چې شوي دی نو دا بچي به هم داغه نشمارل کیږي داغه نه بغنل کیږي تر سو پوری چې هغه ته انکار نه کړي زماعت چونکه انکار نو کړي نو د دې وجنا دا بچي به هم دا هغه صاحب د بسترې داغه بغنل کیږي تر څو چې داغه انکار نه دی کړي وللعاهر او د بدکار د پاره الحجر او بدکار لایق د دې د الحجر چې هغه په ګټو وشتل شي یعنی چا چې بدکاری کړي دا هغه په ګټو یشتو لایق دی نه کې د دې لایق ته چې هغه دی لکه ځان له نسبونه ثابتي په زناګانو باندې نسبونه هغه نه ثابتيږي بلکې الولد للفراش بچی چې دی نو هغه د د بستری والا د پاره دی وللعاهر الحجر او د بدکار د پاره غټي دي ثم قال لسودا بنت زمعه اوس په دې کې نبی له صلوات و سلام فتوا خدا غ چا په باره کې وکړه چې د چا په ظاهر باندې حق جوړې ده ځکه چې داغه د د پلار په بستر باندې شوی دی او پلاری ته انکار نه دی کړي خو نبی له صلوات و سلام دی او شبهه د وجه نخبلی بیبي بی سعودي ته وی ثم قال لسودا بنت زمعه سعودي بنت زمعي ته ویلي زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې د الله د پیغمبر بیبي بی وا احتجبي منه چې د دې الک نه بت پرده کې احتجبي منه دا کم چی په ظاهر باندې ستارور دی ځکه چی د زمعه نه پیدا دی احتجبی منه دده نه به پرده کی یا سودا ای سودی ولی لما را د دی وجنا چې د الله پیغمبر اولیدل من شبهه بعتبه او د الله پیغمبر خو عرب خو په قیافه کې مشهور مو او به د الله پیغمبر خو په قیافه کې نهایت یو بصیرت داغه د دې وجنا چې هغه اولیدل من شبهه د دې ماشوم شباهت بعتبه د عتبه نه کم چې د سعد ابن ابي وقاص ورور دی چې شکل او شباهت ته وکتل نو هغه د شکل د عتبه سره ملاوي ده نو یو شبهه پکې رااله نو نبی له صلوات و سلام فتوا خو د د د زمعه په حق کې وکړه د هغه د زوی په حق کې وکړه چې دا خدا ده لیکن د تقوا تقاضا دا وا چې زمعه ته ویلي د سعودي ته ویلي چې د ته د خپل رور نه پرده کوا فما راها نو اونلی د د الک ها د سوده من تزمعه نه د خپل خوري اونلی دلا تر مرګ پوری حتا لقی الله تر تر مرګ پوری تر دې چې هغه د الله سره ملاقات وکړ یعنی تر مرګ پوری هغه بیا نه د خپل خور لیدلې ده او سعودي هم تیب پرده کوله ځکه شوبه پکې رااله دا اوس په نکاح کې ده په په او په نکاح کې ده او دا یعنی په دې کې هم یو شوبه اگر اغلې ده رضاعت نه دی بلکې دا خو په دې کې د نکاح حواله سره شوبه ده او د بدکاری حواله سره حدثنا ابو الولید حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن ابي حاتم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض عدی ابن حاتم وی ما د الله د پیغمبر نه تاسو ک عن المعراض په غشي باندې د خکار کولو متعلق معراض یعنی هغه خکار ته وی چې هغه په غشي باندې وشي چې دا الله پیغمبر په غشي باندې د ښکار حکم سوي آی جایز دی که جایز نه دی نو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا صاب بحده کله چی کچر تر رسیدلې وی دا غشه بحده پاغا تیرو باندې حد اصل کې د دیغه کوم چې تیر اړخ وی کوم باندې چې ښکار لګي کچرته په دې تیرو باندې لګیدلې نو فکل بیا خورا زکاغي به بیا غ زخم جوړ کړي جرح به کړي نو بیا خورا و اذا اصاب بعرضه او کله چې رسیدلې وي دا غشه بعرضه په پلنو باندې یعنی هغه تیر دغه باندې سری کړي نه بلکې په پلنو باندې هغه لګیدلې فقتلا او د دی دی غشي وجلې وی هغه ښکار نو فلا تاکل نو بیا مخرا زکه فانه وقیذ زکه بیا دا وهلې شوی دی یعنی دا په غزور باندې ټکولې شوی دی وهلې شوی دی قران وی چې موقوزه چې دنو هغه حرام ده والنطیحة والموقوذة والمتردیة نو موقوذه او وهل شوی تر مرګ پورې نه ني بیا د هغې د هغه بوج د وجنه هغه مړ دی د دې وجنه په دغه باره کې دا اختلاف راځي د علماو چې آیا په مردکی باندې چې یو ښکار ولګي نو آیا د دې حکم څه دی نو بازي وی چې اصل کې دا مردکه دا د دین خو اصل کې اور جوړ شي او دا چې په ښکار باندې ولګي نو یعنی دا غ بالکل د زخم لګي او دا تیر شي د دې وجنه د دې ښکار هغه جایز دی او بعضی وی چې نه دا د موقوزه په حکم کې دا راځي خو لیکن په دې کې خو به هیڅ اختلاف نشته چې هغه ولګي او دارنګ ژوندې حساب کی او بندې حلال کی پای کې کوئی اختلاف نشته قلت یا رسول الله نو ما وته ویل چې دا الله پیغمبره ارسل قلبی ز اولی غم خپل سپی یعنی ز خوشی کم خپل سپی په کار بانی و اسمی او زب بسم الله و ما فاجد معه علی الصید قلبا اخر او زه اومومم د هغې سره یې په ښکار باندې یو بل سپی ما یو سپی خوشې کړی او په دې کې ناڅاپه یو بل سپی هم د هغه ښکار پسې منډه کی لم اسمي علی چې ما د هغې په خوشې کولو باندې بسم الله نه ویلی ولا ادري او به زه هلته چې لاړ شم چې ووینم هغه ښکار هغه مړ وي اوس ما ته پته نشته چې ایهما اخذا کم یو په دې دواړو کې دا ښکار دا نیولې دی او دا ښکار وجل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل لا تاکل دا مخرا انما سمیت علی قلبک زکه تا په خپل سپی باندې بسم الله ویلی وا ولم تسمی علی الاخر او په دې بل باندې هغه دې نه ویلی باب ما یتنزه من الشبهات په دې باب کې دا باب دې په بیان د دې کې چې ځان بساتلی شي د شبهاتونه مخکې باب کې خو دا ویل چې وبینهما مشتبهات د حلال او د حرام په منځ کې مشتبهات دي دا غي تفسیر یو ک نو دل تداوی چې د مشتبهات نه به یو سړی ځان ساتي حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن منصور عن طلحه عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره مسقوطه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو په یو قجوره باندې چې هغه په غرزیدلې و فقال وی ویلی لولا ان تكون صدقه لا کلتها کچرته دا د صدقې قجوره نه وي نو ما به دا خړلې وي عالم الغیب هم نه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه په یوسیس کې شک او شبهه وا اوس په دې بل سند کې دا ذکر کوي چې دا شک او شبهه د صد وجه نه وا اصل کې وقال همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمره ساقطه على فراشي زکل کله اوم مما یو قجوره غرزیدلې زما په بستر باندې اصل کې د الله د پیغمبر داغه کور لا خلکو با ځکه بیت المال خدا سي جوړ نو نو راوړل به خلکو د قجوري د صدقاتو دا به یا په جمعات کې په یو کونه کې ډیره لګیدلې یا د الله د پیغمبر په کور کې یو سیټ ته به ډیره لګیدلې نو کله کله به دا سوا چې او قجوره خامخه دا غینه اخوا دی خوشي یا ماشومان راوالی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات به قجوره داغه په بستر باندې پرتا وا نو ویل به چې ما ته پته نه لګي چې دا د صدقې ده او کنه دا زمون خپل قجوره ده چا تحفه هدیه را لګلې ده نو زموم ما یو قجوره پریوتی زما په بستر باندې لیکن ما ته پته نه لګي چې آیا دا د صدقې ده او کدا د هدیه ده د دې وجنه هغه به نه خوړله لیکن نن خو خلک اړو له پروا نه کوي کور ته جاری یو شی راغې بدرستی وباسي باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات په دې باب کې امام بخاری هغه دا وایي چې څوک وسوسي او وهمونه دا د شبهات نه نه غني یعنی دوره غلوب نه کې چې ته د وسوسي په بنیاد باندې هر حلال شي هغه ته حرام ګوري او هر یو حلال شي تاغم ته پښ د شک په نظر باندې ګوري اصل کې سوره چې د انسان بے علم پای کې قوت راځي علم زیاتیږي نو دومره انسان باندې د حلال او د حرام او د داسیزونه دا په واضح کیږي حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن عيين عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تن داغه شکایت وکړې شو یعنی داغه هغه مسله او ته مخې ته وړاندې کړې شو د یو تن مسله او ته مخې ته وړاندې کړې شو چې یجدو فی الصلاه شیئا چې هغه د مونږ په دوران کې په یو شی هغه مومي مطلب په خېټه کې څه ګړ ګړ هغه مومي ايقطع الصلاه اي د مونږ مات کی قال لا نو ولی ماته نه هرگز دې نه ماتي حتا يسمع صوتا تر دې پوري چې دی یا د س اواز ووري یعنی ټیز واچي او یا چې د ریحن یا داسې بوی محسوس کی او نو رسې د د خېټې په قړ قړبانی او دس هغه نه ماتيږي دا اوس سه هغه وهم او وسوسه ده وقال ابن ابي حفص عن الزهري دارنګ بل روایت کې دا راځي چې وسړی دا وی چې زمانہ اساس کې لاړ نو په کار دا ده چې دی دې خپل خختک ته یو څو ساسکي وکي نو دغه وهم له دې ځای نه ورکوي وقال ابن ابي حفص عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت او دس نه دی نشته دی او دس الا فيما نشته دی او دس په دې وسوسو کې مګر په هغه سکه به او دس کې چې یا ته بوی محسوس کی او سمعت الصوت یا تس आवाज واوري حدثنا احمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا باز خلق ویلې د الله پیغمبره ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا باج خلق اصل کی نوی نوی مسلمانان شوی وو هغه بیا دا د قصابی کار کو یا مثلا دا مدینی نه گیر چا پیر بازی اعراب باندې چانو او دا غی د دین حواله سره هغه پویا هغه کمزوري وا نو صحابه کرامو به تپوس کوی دا الله پیغمبر اوس مونږ ته دا پته نه لګي دی دا غوخي غوخي دا دغه کوي قصابي کوي اوس موږ ته د دې پته نشته چې آیا بسم الله به پیویلی او کنه به پیویلی نبی له صلوات والسلام وی چې بده شبهات ولا دی وساوس لزه مور کوي او بد الله نوم پی اخلي اصل کې قانون هم دا دی چې په یو ځای کې د مسلمانانو داغي اکثریت وي اوس پای کې کې دی شي په دې کې بعضي بریلیان وي بعضي پکې شیعاګان وي چې انسان د هغې نه هغه کرکه کوي ليکن دې ته بيا مه ګوره چې په یو ځای کې د اکثریت د مسلمانانو وي او داسې خلک وي چې د هغې عقیدي عام طور باندې ښې وي ګزاره کوي نو بیا په هغه ځای کې دغه وسوسو لځای مو ورکوه اوس مثلا ته ګلګت ته لاړې او به سکردو ته لاړې اوس په سکردو کې په ګلګت کې په هغه ځای کې یا ته پړچینار ته لاړې ایران ته لاړې اوس په هغه ځای کې اکثریت د شیعاګانو دی نو بیا په هغه ځای کې بنده احتیاط وکي اې دا الله پیغمبر ان قوم یاتوننا باللحم اوس پنجاب ته لاړې په هغه ځای کې احتیاط کوه بعضې خلک هغې راوړي موږ ته باللحم غوښه لا نه دري موږ نه پوهیږو چې اذکر اسم الله علیه چې آیا هغې به پې د نوم د الله غستې وي املا یا نه به یې غستې احتیاط بیل شی دی خو لیکن دا نه ده چې ته لکه هر یو چاته په دغه نظر باندې ګوري او ته د سره غوښه نه خوري فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو فرمایل سم الله علیه د الله نوم پی اخلی وکلوه او خریه اگر چې د الله نوم پاغي معنی اغستل لکه دا غشی رواکې نه او مطلب دا دی چې بس په مسلمان باندې خو ګمان کوا خو ګمان پې کوا او نور دغه وسوسوله اغه لزه مور کوا دا آیت خو مخکې تیرم شو دا به مو وایو باب قول الله عز وجل و اذا راو تجارتا او لهوا انفضوا الیها لومبني باب کې دا آیت تیر شو حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائد عن حسین لیکن التا د دې آیت متعلق چې دا کوم روایت دی لکه دا نو تیر شوی بعضی محدثین وی چې په آغاز د اسلام کې دا خطبه چې وا دا به د جمعې د منځ نه بعد کېدله نبی له صلوات والسلام د جمعې منځ کړي دی او خطبه چې ونه دا غې نه بعد ویل کېدا په مدینه کې غربت او په آغاز آغاز کې او س د مشرکینو د مکی اغیم سه بازي پابندیانی هغه لګولې وی نو د رزق ډیر زیات تنګي او کمی وو او په دې کې د شام نه قافله رااله د الله پیغمبر مونږ کړي دي دا غي نه بعد خطبه ویله د جمعې او په دې کې چونکه لا په سر کې چې د انسانانو هغه تربیت هغه لا شوی نه نو چونکه قافله را لا غیزان سره غله راوړه او چې څنګه اعلان وشو نو د جومات نه خلکو ورغر وال او هغه ځای ته ورمنډه کړه صرف دولس کسان په دې حدیث کې راځي هغه پاتې شو او دا نور ټولو کسانو هغه منډه کړه د دې وجنه ترسو پوري چې د انسانانو د ماشومانو داغي تربیت نه شوي نو دا به له تربیت کې بار بار به ته خبره کې داغي نه بعد به داغي غ ذهن تاغه خبره هغه غورځيږي دا به یو سړی باره کې دا نه وي چې بس دی به په خپل زده کړو کې په خپل نه بلکې یو یو ټکی به ته ته ګوته په ګوته باندې خې چې دا د سیو کو دا دا سیو کا و اذا راو تجارتا او لهوا انفذوا الیها او کله چې دی او ویني تجارت او لهوا یا یو مشغوله یا یو عبس انفذوا الیها نور منډه کې اغیتا حدثنا تلق بن غنام حدثنا زائده عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم په دې حال کې چې منګه د الله د پیغمبر سره مونږ کو یعنی منګه په مونږ شوی خطبه ویل کېدا اذ اقبلت من الشام عير چي ناڅاپه راله د شام نه یو قافله تحمل طعاما او هغوی د ځان سره غله راوړې وه، طعام یې راوړی او خوراک یې راوړی وو. فالتفتو الیه او په مدینه کي د غلې هغه کمی وو، خوراک کمی وو او قادسالي وه، فالتفتو الیه نو دوی ورمنډه کړه هغې طرف ته، دوی متوجه شو د هغې طرف ته، رزاق نه دی بلکه صبر وکا او تحمل په ځان کې پیدا کا آداب زده کا او دلته په جمعات کې کینا باب من لم یبالی من حيث کسب المال کم سړی چې هغه دا پروا نه کوي یعنی مؤمن به داسې بے پروا نه لا پروا به نه یی چې دی د دې خبرو پروا نه کوي چې یاره سی وخوړل او خولې ته څه ور واچول بس صرف خوله ډکو خېټه ډکول مقصد نه دی دا باب دی په بیان دا غچا کې چې هغه پروا نه کوي چې د کم زینا هغه مال کسب کړي دی او مال ګټلې دی مؤمن به لاپروايي نه کوي او دا د قرب قیامت نه خدا چې یو مؤمن، یو سړی به دا پروا نه کوي، خېټې ته به نوړۍ اچوي او دی به دې ته نه ګوري چې دا حلال دي او که دا حرام دي. حدثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان را به شي په خلکو باندې یو زمانه لا یبال المرء ما اخذ منه پروا به نه کوي یو سړی د هغه څه چې هغه د حاصل کړي دي د چې خلی ته کمنوړی اچي د چې کم رزق ګټلې دي نو دی به داغي په په حصول باندې پروا نه کوي چې من الحلال چې ایدا د حلال نه دي ام من الحرام یا د حرامونه او نن دا غدور نه منګه تیریږي الله دې موږ له د حلالو توفیق راکړي او د حرامو نه دې الله موږ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین